یذکر فا عند الرکوع ګرمخ کې د رفع الیدین عادی ذکر شو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت د وائل رضی الله عنه روایت د ابو حمید ساجی رضی الله عنه روایت ابو هريره رضی الله عنه روایت علی رضی الله عنه روایت مالک بن حویرس رضی الله عنه دا شپږ روایتو پر رفع الیدین کې امام ابو داود رحمت الله علیه دا چې په ترتیب ذکر کړو رست ذکر کوي باب لم یذکر الرفع عند الرکوع او امام الناصری رحمت الله علیه باب ترک ذکر کړی مخکې دا ذکر کړ وروسته دا ذکر کړ دې کې څه چل دی کانا ثم توریکا دا عدم خبر مونږ نه کړی عدم الرفع احناف هیڅ چا نه دی ویلي لم يثبت رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم هیڅ نه دی ویل دا څه قمقل په دنیا کې شته دی نه چې هغه وایي چې رفع اليدين د نبی اسلام نه ثابت نه دی کان ثم طریقه عدم خبر موږ نه کړی تر خبره کړی د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې انعقاد د باب کوم ته اشاره ده ان شاء الله مزد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه ګوري چې نبی علیہ السلام دا چې کړی زما دا مز مز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام په شان مز بوکم قال فصلى عبد الله بن مسعود مز وکړه فلم يرفع يده الا مره لا سجد نکړ مگر مرتن واحدتن په تکبیر اولا کې او دی مستا عبد الله بن مسعود وای د شامز دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مزو دا مرفوع صریح نه ده مرفوع حکمی ده حکایت الفعل ده حکایت الفعل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مز حکایت درته ونکم اوس اشکالات په حدیث باندې یو اشکال و امام ترمذی رحمت الله علیه د عبد الله بن مبارک قول نقل کړي عن سالم عن ابي عن سالم عن ابي عن ابن عمر امام ترمذي ذکر کړو نو عبد الله بن عمر قول ذکر کړي دا ثابت او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حدیث غیر ثابت لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم دا یو اشکال زما په خبر پوه شوي ترمذی کې تاسو ویلو ترمذی والا دا عبد الله بن مبارک قول نقل کړي دا حدیث صحیح نه دی بلکې صحیح هغه دی چې د نافع سالم عن ابن عمر چې نقل کوي د امام زهري والا روایت هغه ثابت او کما عبد الله بن مسعود نقل کوي هغه نه ده ثابت نو احناف طرفه د دې ګڼ جوابونه کی یو جواب غنوی رحمت الله علیه فرمایلی هاذا جرح مبهم دا خو شرع مبهم دی دا نه دی شي ولی نه دی څه چل شوی دی پکې پښوی شرع مبهم چې دا قبول نه دا فلانه سره خانه دی ولی خانه دی دی جوړ نه دی نا جوړ دی څه چل شوی دی جرع مبهم نه مال د د جرع مبهم لا نقبلو زی تصریح پکار ده ولی نه ثابت دویم علامه نووي رحمت الله علیه ویلو اصل کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایتونه دو دي یو مرفوع صریح چې امام ترمذی ذکر کړو بیا ورپسې د عبد الله بن مبارک فتوا ذکر کړي دا نه ده صحیح مرفوع صریح هغه پسې امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړو چې کوم ابو داود کې ذکر شوی دی دا مرفوع صریح نه بلکې مرفوع حکمی دی حکایت الفعل د نبی صلی الله علیه وسلم دی او بیا امام ترمذی رحمت الله علیه د دې څه کړو تحسین کړو نو عبد الله بن مبارک جرع جدا په مرفوع صریح باندې دا مرفوع حکم باندې نه ده ای دې پر واضح قرینه مونږ ویلو عبد الله بن مبارک په خپل د مرفوع غیر صحیح روایت په نسای کې په خپل عبد الله بن مبارک نقل کړي نو جرع شو او د دې روایت امام ترمذی رحمت الله علیه تحسین کړي دا جرنه پاک نو عبد الله بن مبارک چې کوم جرح دا په مرفوع صریح باندې دا مرفوع کوم باندې نه دا په خبر زما پوه شوې کنه او دې لپاره ما کړی نه وي په خپل عبد الله بن مبارک کو په نسائی کې دغه روایت د عبد الله بن مسعود نقل کړي نو چې دې په خپل اعتراض کې نه نقل کول سمانه او بل امام ترمذی رحمت الله علیه دې مستقل تحسین کړي دوشو دریم ابن دقیق العید رحمت الله علیه فرمای فلانه وای صحیح دی فلانه وای نه دی صحیح نو ته سترګې ولې پټې هغه د روایت ته روایت ته وګوره کنه صحیح دی که غلط دی سترګې ولې پټې دی روایت کې چې کوم راویان راغلي په هغه راویان باندې نظر واچو نو مدار راوی عاصم بن کلیب دی عاصم بن کلیب عاصم بن کلیب د سنن اربعون علاوه د مسلم راوی دی او امام بخاری رحمت الله علیه تعلیقات کې د د عاصم بن کلیب روایت راغلی مدلا راوی څوک دی عاصم بن کلیب نو چې عاصم بن کلیب د سنن اربعون علاوه د مسلم راوی دی او بیا د مسلم راوی نه علاوه امام بخاری په خپل تعلیقاتو کې د عاصم بن کلیب روایت را اخلي نو چې راویان دی روایت ټول صحیح وي نو غلط څنګه ته ویل شي ګوره د عثمان بن ابي شيبه صحیح دی وکي صحیح دی عبد سفیان رحمت الله علیه صحیح دی عاصم بن کلیب صحیح دی عبد الرحمن بن اسود صحیح دی عن علقمه نو دې کې څه مطلب شو چې نه ده صحیح پښوی یو روایت باندې چې سره کلام کوي درا روایت پر راویان باندې کلام کوي راویان ټول ثقه نه نه د صحیح کوم ځای ثابت شو دا یو ښکارو دا موږ درې جوابونه وکړو زما په خبره پوه شو دویم نقد دا عبد الرحمن بن اسود لم يسمع عن علقمه عبدالرحمن بن اسود سمع چې دا د علقمنه نه ده ثابت انقطاع ده پکې ابن دقیق العید رحمت الله علیه فرمای ما د دې قائل می ډیر تتبع می وکړو وګرځیدم خدا قائل ما معلوم کړ دا څوک وای چې سمانه ده ثابت د د د عبدالرحمن بن اسود ابراهيم النخعي دا معاصر دي دیو زماني خلق دي ابراهيم النخعي سماع لقاء روایت علقمه ثابت دي نو د عبدالرحمن بن اسود چته تلو چې د ابراهيم النخعي سماع ثابت دي نو د عبدالرحمن بن اسود سماع ولې نه ثابت ور امام مسلم رحمت الله علی معاصر کېدل شر نه دی ګرځولې او بالکل عبدالرحمن بن اسود او د ابراهيم نخعي دواړه معاصر دي نو ابراهيم نخعي سما چې د علقمه ثابت دی نو عبدالرحمن بن اسود سما ولې نه ثابت دا دواړه معاصر دي دواړه دیو زمانه دی یو لوی شیخ دی محدث یو دا غن روایت کنه بل ول روایت نه کوي دا غن دا دیم نه کدو دا غي جواب شو ان نقد الثالث ابو حاتم رحمت الله علیه امام بخاری وایي په دې روایت کې د سفیان نه غلطي شوې ده په دې روایت کې چا نه غلطي شوې ده د سفیان نه غلطي وشو څه غلطي وشو په اصل روایت هغه د ابن ادریس نقل کړو عن عاصم بن کلیب د باب نمخ کې عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمه بین رکباتای اوس دلته سفیان نه غلطي وشوه سفیان نه غلطي وشوه هغه طبقه یدای په ځای باندې الا صلی بكم صلاه فصلى فلم يرفع يديه الا مره برکتل ورا دا پرونی سبق کې با اول حدیث ترش ابن ادریس والا روایت ابن ادریس روایت چا سره کوي طبق بین یادی او دلته لم يرفع یادی دا سفیان سوری نه غلطي وشو من الحافظه ابن ادریس نقل کینو د خپل د مسودین وای او سفیان ثوری رحمت الله علیه جوای خپل د حافظین وای نو کتاب احفظ وک حافظه احفظی حافظه وای احفظنی کتاب احفظنی هغه د مسودی نه وای نه ابن ادریس نقل کوي د کتاب نه نا خبره طبق یادای او سفیان ثوری چې وای نو حافظینا او کتاب چې د احفظ وی د حافظینا دا امام بخاری رحمت الله علیه وجه د تریز ذکر کوي روایت د د ابن ادریس پر روایت د سفیان ثوری رحمت الله علیه باندې لیکن دا مونږ ته ماشومان کې مونږ زده کړې وی اذا سمع من فم الشيخ حافظه ډیره قوی ده مخامخ چې د سړی د استاد نه اوري ګر او بیا پلاس لیکي لیکل خو مخامخ د استاد لیکل نه کوي روسته لیکي او ریدل مخامخ کوي نو چې مخامخ استاد نو اوري په دې حافظه په تخته کې لیکل وشي او روسته کاپي راوخلي قلم راوخلي پاغه باندې لیکل وکي کوم یو بوچتوي مخامخ چې د استاد نه یاد کړی او ذهن کې خبره کېناستې ده دا خبره ډېره احفظه ده په نسبت د لیکلو د کتاب کې سبق دې یاد کړو او ګنټه پس د لیکلو کړ کې دې چې په دې لیکلو کې غلطي کړې اذا سمع من فم الشيخ د استاد د خلیل یو خبره سره اوري هغه حافظه چې دا ډیره قوي ده په یادولو کې په نسبت د لیکلو ایو بل وجه ده زیره داومل دا کتابت د سړي د حافظې نه اوچته ده خو استا کتابت استا د حافظې نه بوچتی کړه زما کتابت زما د حافظې نه بوچتی کړ خدا ضروري نه چې زما کتابت ستا د حافظې نه جوړ شي زما په خبر پوه شو یو شان لیکي نو دا لیکل دا د حافظې نه بوچتی کړ هیریږي به حافظه به خرابوي نو لیکل ډېر اوچت شو لیکن د لیکل د یو ملګری د بل ملګری د حافظې نو وچتېدل دا څه خبره ده ما په خبره پوه شو منګه یو بډا عالم هغه منګه تاسو کړو د قاضي صاحب رحمت الله علیه متعلق وی قاضي صاحب رحمت الله علیه وی دا مقامات به وی د مولانا اعزاز علی رحمت الله علیه نه ویروس ته بناسو قاضي صاحب لخوا خط نه ورته وی شړې شولې پټ به کې ناسې ده او موږ به لیکل کول چې کله موږ تکرار وکړو نو موږ د خپل د مسودو تبعیض او تفسیر چې د قاضي صاحب رحمت الله علیه په تکرار وکړو وشوي قاضي رحمت الله عليه دا تکرار باندې موږ خپل غلطي به شي کول کافه کې دا موږ غلط لیکلې دا موږ صحیح لیکلې دی به تکرار وکړو نو موږ دا خپل د کتابت کې غلطي تصحیح ده دا د قاضي رحمت الله عليه په تکرار باندې وکړو نو کتابت د سړی د خپل د حافظې نه دا کتابت بوچتی کړ د بل د حافظې نه کتابت ابن ادریس د خپل لیکل د خپل د حافظې نه بوچتی د د د حافظې د سفیان سری نه ولې چت شو د د کتابت د سفیان سری نه ولې ډیر شو نو ما په خبره پوه شوي اول ګوره عجیب غوانی کار دی امام بخاری رحمت الله علیه عجیب کار دی په مسله د عامین ملجار کې سفیان ثوری مقابله چې کله امام المحدثین شعبه رحمت الله علیه سره راغله پښوی نو بیا سفیان او چت کړي اوس د دلته مسله رااله نو ابن ادریس هم لاندې دا ستا خو خلک پښوی مثلا امین کې د سفیان ثوری رحمت الله علیه مقرد امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ سراغله وی سفیان دومره اوچت دی دومره اوچت دی دومره اوچت دی د په مقابله کې شعبه هیڅ نه دی اوس ابن ادریس هم لاندې کړ زایستا خو کچو نه نه نه دا دا د مقابله ته ضرورت سره ګوره دا ابن ادریس کوم روایت ذکر کړي هغه روایت او د دې روایت دواړو کې څه مقابله شته هغه نقل کوي د تطبیق متعلق او د عدم رفع متعلق دا جدا جدا مضمون نه دی اخر د ابن ادریس حدیث او د ابن سفیان سری رحمت الله علیه روایت د دوړو کې تقابل ته ضرورت یې سره هغه ځان نه مسله ده ابن دیز رحمت الله علیه روایت کړو د علقمه نه چې نبی علیہ السلام څنګه کول تطبیق دا مسله او سفیان سری لم یذکر او ځان له شی دا ځان له شی اخر دې دوه روایتونو کې تقابل ته ضرورت یې سره دریش کال سلورم شوکانی رحمت الله علیه ذکر کوي او باجی امام شوکانی رحمت الله علیه وی ابو داود کې دا دا چې لیکلي دي قال ابو داود خیر کوي قال ابو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس بصحيح فخپل امام داود رحمت الله علیه فرمایلی امام ابو داود رحمت الله علیه قال ابو داود هذا حديث مختصر من حديث طويل ليس بصحيح وهو ليس بصحيح بخبل امام ابو داود رحمت الله عليه ویلي نو ګورې دلته شته دا د عبارت دلته علامه سانتری رحمت الله علیه فرمای مثل کې چې کوم نسخې د ابو داود چاپ شوی پاره کوم دا عبارت نشته هندستان کې چې کوم ابو داود شاشوی پاره کوم دا عبارت نشته ها یو مکتبه و په هندستان کې مجتبای مطبوعه و د مجتبای مطبوعو پاس عاشه کې دا عبارت چا لیکلو کې دې چې تغیر مقلد کار کړي وایي دا شی څنګه دس کوي دا چې دا غیر مقلد دس کوي خوشوي هاذا دس من البغات په ژوندۍ سړی باندې دس کوي نو مړ سړی باندې په خوانه دس شروع شوی خوشوي ثانوي صاحب رحمت الله علیه چې په خوانه تر شوی هر یو سړی په کتابخانه کې کتاب لیکي هغه پسې ولیکي په دروغه لګي هاذا مخصوص په کتب د مطبوعات د مصر کې مطبوعات د هندستان کې دا عبارت نشته مشتبه د حاشیه د پاسه دا عبارت لیکل شوی دی ظاهرا معلوم دی چې هاذا مخصوص دا څه مخصوص دی چا لیکل کړي شیخ قرآن رحمت الله علیه ترډی کې مناظره و یو شامی عبارت پیش کړ ما چې ګوره دا مصر والا چاپ کې نشته هندستان والا چاپ کې دا عبارت نشته ما دې شپې ناشې د ملي په تور شای باندې لیکلې د خلکو چې رښتیا به ایمانه چې ټول شپې ته دالي کی کتاب کې نه لیکي مصر چاپ کې نشته د هندستان چاپ کې نشته دا تا شپې لیکلې ما چې دې په تور ځای لیکلې دا چې تا په تور ځای چې دا غیر مقرر لیکلې هذا حدیث مختصر من حدیث توین ولا بیسعین دا چا لیکل دا خو تا استارور بچته لیکلی حاشیه د پاسادن نه کړ او رشته ده نه په خبر پوه شوي نو دی حدیث دا دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې یو اشکالو لکه دا عبد الله بن مبارک چې کوم هم ترمذی کړو هغه مون ذکر کړو دویم اشکالو داغه جواب شو دریم اشکالو داغی جواب شو سلورم داغی جواب شو النقد الخامس امام بحقی رحمت الله علیه ذکر کئی بعضنو نقل کړي کې دې شي چې عبد الله بن مسعود نه هیر شي وي کې دې شي چې عبد الله بن مسعود نه هیر شي وي لکه څنګه چې تطبیق دا غنه هیر شي دا ډېر لوی جسارت دی د امام بيهقي رحمت الله عليه عبد الله بن مسعود ته ویل حبر الامه وشي د علم دریاب ابو موسی اشعری رضی الله عنه ویل سو پر چې عبد الله بن مسعود موجود وي مانه د مسائل تاسو مو کوي حبر الامه او داغه ته نسبت کول د نسیان بیا د نسیان دا خبره چې شل کال د نبی اسلام پسې موږ کوي او سار مزوی ماسپخین مزده مازیګر مزده ماقام مزده مستن مزده روز کې پنځه ځلې عمل کېږي او هغه نه هیڅ دا ممکنه ده دا بالکل غیر ممکن دا چې څوک وای نو خپل جسارت به دا جسارت مونږ نشو کولای چې د حبر الامه ته د نسیان نسبت کول حاصل دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کوم روایت چې مرفوع صحیح نه مرفوع حکمی هغه بالکل صحیح بلا غبار روایت ده الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى مجوګړو فلم يرفع يديه الا مرتان فلم يرفع يديه الا مرتان عبد الله بن مسعود د نبی اسلام مز حکایت وکړو لا سوچت نه کړ مگر یو ځل بس فقط تکبیر الله کې رفلیت نو کان ثم توریکا سم اشکالات کېدل دا غي جوابونه شو بالکل حدیث صحیح مرفوع صریح خبر نه کوم مرفوع حکمی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث بالکل صحیح حدیث دی په خپل امام ترمذی رحمت الله علیه د دې تحسین کړی وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا معاوية وخالد بن عمر وابو حذيفة قالوا حدثنا سفيان بن إسناده بهذا قال لديه في أول مرة باس بصرف لديه في أول مرة بیا وجوهات د تغییر سره ذکر کوم خدای عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث کوم حدیث چې مرفوع صریح نه دی مرفوع حکمی دی حکایت د فعل د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او بالکل بلا غبار صحیح روایت ده د عبد الله بن مسعود کوم اشکالات چې ده دا غي جوابونه شو